دا تاسو په قاعده کې ویل دي تفصیلا د قاعده په اخر کې څو همدا خبره ها اي التاء المفتوحه المتفق على افراد پوه شئ کنه دا الته ویل شي دا فصل له په بیان د حیتانیس هغه کې چې لیکل شوی دا تا یعنی ګوئے داسې تا لیکل شو چې هغه ته کلاو تا وای مفتوحه مجروره چونکه ناظم سے په دی وړي رساله کې د دوو خبرو بحث کوي د علم تجوید او د علم وقف بیا د علم رسم دو بحثونه راوړل دغه د دې وقف سره تعلق ته کنه اول د مقطوع او د موصول او دا د هاي دا د تانیث د ها ده دلته د تا ذکر کوي چې هغه تا او پیژنه چې هغه مفتوحه لیکل شي نو چې مفتوحین وقف بپی پتا سره کې لکه الصالحات اچې ګول تای وقف په حاضر کې لکه الرحمه صحیح ده ورحمت الزخرف او د سورته زخرف لفظ د رحمت په سورته زخرف کې چې کوم لفظ د رحمت راغله بتا زبرا پتا سره لیکل شوی کوم تا سره تای مفتوحه سره اوس که څوک دا سوال وکړي چې سورته بقره کې غوډر ځای رحمت لفظ راغلی دی نو د دې پته به موږ ته د شعر نه څنګه لګي چې رحمت په هغه رحمت د مراد د کم چې په 218 آیت کې دی جواب دا غینه دار دا متن دی سدي متن کې اره خبره ني متن چې حلقین او شرح ته بځي نو شارحین ذکر کړي چې مراد د رحمت نه هغه رحمت کوم چې 218 آیت ته باقی نور رحمتونه په سورته بقره کې سر راغلي ګول تاسو سره راغلي پويږي کنه پويږي لفظي لفظي معنا ده تفصیل مخکې شوی او قاعده کې او کې چرته بیا به وشي تفصیلا نعمتها ثلاث نحل ابراهام لفظ د نعمت هم د دې سورته بقره نعمتها لفظ د نعمت د سورته بقره سوره بقره کې راځي واذکروا نعمت الله علیکم 231 آیت او ثلاث نحل درې پیری لفظ د نعمت په سوره النحل کې راغله ثلاث نحل معنا معن څه معنا ده دا دواړه یو ځای په یو رکو کې راغلي 28 او 34 نمبر آیت ته یو د سوره بقره درې د سوره نحل څلور دو د ابراهیم زو شول دوا او څلور څو کیږي ولې ریاضي مو ویلې سره شپږ اخیرات حقود الثانه هم په دغه صورتونو کې د نعمت الفاظ نورم شتا خو هغه ګول تا سره دي نو دوی اخیراتن اخیراتن یا اخیراتن څه مقصد په دغه دریو سوراتونو کې کم دریو سوراتونو کې بقره نحل ابراهیم په دې دریو سوراتونو کې هغه الفاظ مراد دي چې په اخر کې راغلي هدا دې سوراتونو اخر کې دي کنه دا هر چې د دینه مخ کې کم لغه الفاظ راغلي دي لفظ د نعمت راغله هغه به ګول تاسو سره څوک په پوښتنه نو خیرات هم دا معنا ده مثلا سورة بقره کې راځي ومن يبدل نعمت الله نو هغه 211 آیت ته او دا کم چې سورة بقره کې اخیری دی هغه 231 آیت ته نو کوم دی رستو دی نو 231 تای مفتوحه سره دی او هغه نمخ کې چې کوم دی تای ما ما مربوطه سره مدوره سره پوهیږي کنه پوهیږي عقود الثاني هم بیا وای او د سورت عقود هغه دویم ځای چې دا غي سره هم مراغله آل تم نفس د نعمت لیکل شوی په تای مفتوحه سره د دې عقود الثانی دویم ځای دین هغه اولنې ځای لرکوې یو په دغه صورت کې اولنې ځای دی وم نمبر آیت ته واذکروا نعمت الله علیکم ومیثاقه الذی واثقکم به نو اولنې ګول تا سره دی او دا دویم څه سره د تای او بل دریم هم شته یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اجعل فیکم انبیاء فغم څه سره ده ګول تا سره ده دې ځکه وجدا دویم یادو وقود الثانی کم دویم یاد یې راځه خو په نه پويګم وی هم چې هم ور سره ده نو سم سبق درته آسان کو ها مونږ وایو چې لفظي ترجمه تاسو زده کړئ نو دا به ډېره مفیده وي لقمان دارنګي په صورت لقمان کې دارنګي صورت لقمان کې لفظ د نعمت راغله د پتاي مفتوح سره صحیح شو بیا سوئی لعنت بها والنوری اوس لفظ د لعنت ذکر کوي رحمت خوشو کنه ها اغا لعنت لفظ ذکر کوي چې هغه په ګول تا سره نه دی بلکې په تای مفتوحه سره دی دا دو ځایونه دي څو ځایونه دي یو سورته آل عمران 61 آیات سورته آل عمران 61 نمبر آیت فنجعل لعنت الله علی الكاذبین وي په درو جنو د الله سي لعنتی په چا باندې په درو جنو چې درو غويغه چې راځو بیا ناراضي دارنګي دویم ځای کوم ځای دی سورته نور و مایات اللعنت الله اللعنت الله نو دې سوي اوس معنا لا ګورا لعنت بها لفظ د لعنت مراغله دې بها په دې سورته ال عمران کې ون نور یو په سورته نور کې صحیح شو کنه نو ګوره سورته نور کې غو صرف یو ځای کې راغلی هي کې غو خبره نشته خو په سورت آل عمران کې خو دوه ځای راغلی یو ځای ګول تا سره بل ځای تای نو دا د چې وی سورت آل عمران کې نو مونږ به هغه کم یو معلومه نو پکې ځای نه دی خولې کنه خبره نیمګړې ده دا غي جواب دا دی چې ارچا ته پته ده نو صرف چې درلده و چې په سورت آل عمران کې د نزان له اصول اٹاوه چې کوم ځای کې لیکل زمونږ یو استاد غل چاوي چاته وی وای دا حدیث په مشکات کې راغلی هغه ولې په مشکات کې کوم ځای کې مال صفه وخایا او لې زستا پلارم سره وې زستا پلارم زه تعالی سپیخم په مشکات کې راغله د ځان له لټاوه ته خبره پوه نه شوي نو دغه شان ابن الجزري صاحب څه وکړ وای په سورته آل عمران کې کم یو د سورته آل عمران کې خطبه ځای راغله کم یو ځان له لټاو کنه ها دستا پلار مو وي پوښه کنه دا جواب ده ها دویم جواب دا دی چې ذکر کړه به وې درلا ابن الجزري چې په دې باندې تیل نه خرج کړل او خو چې تیلو مو کنه خو څه شی وشو د دې وجه نه ذکر نه کو چې د شعر وزن نه جوړېدو بیا به څه جوړه شوی و اگر تای وته جوړونه بیا شعر وزن مګاډ وړو ها هغه شعر به واپرون چې رحیم الغواشی والا کوم ذکر کړه وای په سورت دا معصیت لفظ چې کوم ده دا سورت مجادله پورې خاص ده قد سمع سورت مجادله ده کنه قد سمع الله بل ځای چرته نه دی راغلی ومعصیت الرسول ها څوک په دې پوه شو نو هغه ځای کې دا ګول تا سره نه دی بلکې تای مفتوحه سره ده کلا ټول ټول چې کوم په صورت فاتر کې راغلي ټول سودي درې وې دا ټول ته مراد دي خټول کې تاسو شه د مفتوحه ده دارنګه والانفال او سورته انفال 38 آیت کې چې راغله هغه هم ته مراد دغه کې څنګه د سنت الاولین واخرى غافری اے او د سورته غافر اخیری آیات او اخرى تبرون وی ولې نه عبد الله زکات ته به زموږ شاګرد د دوی څنګه دی اوس د ځان له نسبت کوي هغه خدای دې له چا شاګردۍ کې مراول نن سبا زموږ هغه شاګرد قرۃ عین دارنګي لفظ د قرۃ عین سورته قصص کې راغله آیت نه هم سورة هود آیت 86 بقیت الله وابنتن سورة آل عمران دولسم سورة تحریم دولسم آیت ای وابنه ته ده ابنه عمران تیشو وکلمت او کلمت له په سورته اعراف 137 نمبر آیت کې راغله کلمت ربک الحسنا صحیح ده ماشاءالله ور باندې طالبان لیکل کوي اسوک پکې ځانم ګرای کم طالب چې لیکل کوي کنه ازو ګورم چې هغه لیکلو کې لګیا دی نو زما 100% دا یقین چې به سبا دا کتاب چاته هم خای اچھا کم لیکل نه کوي کنه نو بیا مې 100% یقین چې ده سده برکات ولراغره برکات حاصلې نو برکات خو د قران باندې کنه اوس یو سړی دی هغه فوټبال میدان له وته وردی بدل کړی دا ها ویختونه ستاو کړی بوټانې چولی دي نو هغه اوس خو په خای را درج د فوټبال لګو او چې یو سړی لنګ والے هم وروته ها نو دا صرف یو دوه درې لاتي وال غواړي بیا زی سکارې دی اوس یو مرګري زر راغله دی راشه بس سو ګرب د نور ته په کوو دی روټي ورو تپا بیا بیا زی بس روان دی نو څومره فرق شو دا لنګون والا پکې دلته دوه درې راځي دې لیکل دي کله کوي ښا صحیح کسان خو میدان لتا سن روزي کنه مصیبت نن سبا دا ده چې د چا په مستقبل باندې نظر نشته کنه په مستقبل کې کله کله الله یو سړی نه دومره کار لې چې هغه بیا لوی لوی علاقې سمبالای دا تاسو ټول کې دغه استعداد شته تاسو کې ماشاءالله داسې خوراکونو والا مرګري شته چې تباہي کوي زه ګورم کنه کله کله پټ پټ داسې درستخان لګورم نو باز طالب باندې کاغه ټک کې سلام واچي هغه 15 منټه پس تعالی جواب درکې ځکه هغه چې هغه یې کنه ډکی دلته اول بلدا دا چل کړ اوسط الاعرافی د اعراف سورته اعراف په منځ کې کلاو تاسو سره ولیکا څه مطلب اوسط الاعراف کوم چې د سورت اعراف په منځ کې راغلی کلمت ربک الحسنا نو معلومه شوا چې کوم د سورت اعراف نه علاوه نور سورتونو کې لکه کلمت الله کلمت الكفر سورت توبه کې راځي کلمت الله سورت توبه کې کلمت الكفر هم راځي نو هغه ګول تاسو ردی ها نو دی ځکه وایي دا سورت اعراف د منځ هغه یادوم چې هغه کلمتو تاء مفتوحه سره ده وكل مختلف جمعا وبردا فيه بالتاء عرف دلته یو قاعده ذکر کړي یو ضابطه ذکر کړي یو قانون ذکر کړي هر اغه لفظ وكل ما هر اغه لفظ اختلف چې اختلاف کړی شوی په هغې کې د لسو قاریانو قرای عشرو پکې اختلاف کړی اے بعضی وای مفرد دی او بعضی وای جمع دی بعضی وای مفرد دی او بعضی وای جمع دی اختلاف کړ شوی پای کې جمعا و فردا سو کوئی جمع ده سو کوئی مفرد ده په اعتبار د جمع والی او د مفرد والی سره فيه پدې کې نو بتا عرف دا به پتاي مفتوح سره پیجندې شي معنا دې کله کېږي بسنګا تای مفتوح سره دا و الفاظ دي هلکه څوک په پوه شول اے د قاریانو اختلاف دی څوک وای دا به جمع وایو څوک وای تاسو لاندې ذکر دي کنه المختلفو المختلفو فی افرادها څو الفاظو ها ودی کنه تاسو قاعده کې ملي کلی المختلف فی افرادها نو دا بس سره لیکل شوی تای دا قاعده ده اول لفظ د کلماتو ده سلور ځای راغله سوره انعام 116 سوره یونس 33 او 96 او سوره غافر 6 غیابتی دو ځای راغلی سورت یوسف کی آیاتو دو ځای راغلی سورت یوسف او عنکبوت کی غرفاتی سورت سبا بینتی سورت فاطر دا همزه وصلی او قطعی تاسو ویل دي تفصیلا نو دې در لسوي باب حمزه الوصل باب دې په بیان د حمزه وصلی کې ته تفصیل نه کومه همزه وصلی څه ته یو څنګه هغه ټول تفصیل تیر شوی نو شعر ته ګوره وابدا بحمز الوصل من فعل بضم او ابتدا وکړه په همزه وصلی باندې من فعل چې په فعل کې راغلی همزه وصلی په فعل کې راغلی نو ابتدا به پس کې به ضم په ضم می سره کلا کدرم سي کدرم حرف باندې سي ضمین ضم براولو موږ ویلې موږ نه ان کان ثالث من الفعل يضم کچرته دریم د فعل نه مضمومي همزه وستی به مضمومه راوړي بد خبره ده دلته د کیسه ګران شته تفصیل په تفصیل کې په تفصیل کې شوی وکسیر هو همزه وصله مکسور کا کلا حال الكسر والفتح په حالت د کسره او د فتحې کې چې دریم حرف باندې یا کسره یا فتحې وفي الاسماء غیر اللام کسرها وفي او په اسماء کې چې حمزه وصلی راځي علاوه د هغې نه چې په اسمونو کې راځي نو هغه به څه شي کسرها وفي د هغې کسره څه شی ده کامله او پوره ده په اسمونو کې چې راځي نو مکسوره به مثال به څنګه ابن ابن اسم نه ده حمزه څه ده مع ابنه ابنه امرئ اثنين وامرأة څنګه به وې امراتن اسمن اثنتين وجه کنه مکسور دي کنه دي نو دې کې سګرانو ها او هغه تفسیر مې ذکر کړ او د ایم شو او د ایت او د هغه خبره ذکر شوه ضرورت نشته الله اکبر پروګرام سبا په کوم بل ورځ وصلى الله تعالى على خير